هغه درې بابونه اولنی باب کې اصل مسلې تلار سمولا او غشل آیاتونه اول بیان قرآن کریمو او دو انعامات یو هدایت او دویم فلاح او کامیابی اوس دوی ماډل ذکر کړي چې هغه صفا انکار کوونکیو په دې دوه آیاتونو کې دا غي ذکر کړي او دا غي یو پلیتی ذکر کړي چې هغه د قران کریم نه فائدہ نه اغستلو د قران کریم بیان هغه په غیبان یا اثر نه کوي د ټاس نه مسکیږي نه چې کله به قران کریم نه فائدہ وانه غستلا دا غي دو سزاګان ذکر کړي یو سزا طاقتونه او استعدادات ختمېدل او په دین باندې نه استعمالېدل چا کې مستعدادات دي او قوتونه دي طاقتونه اول آیات کې پہچان وی او بیا سزا وی او دا د سورۃ الفاتحه هغه دوی ماډل ده مغضوب علیہم چې باغی د خدای غضب شوی برابر دی په دی باندې يرول ستا دی لرا او نه يرول ستا دی لرا لا يؤمنون ایمان نه راوړي ظاهر د آیات ته چې وګوري نو باندې په خنو پويږي چې کوم کسانو انکار کړل دي او په غي باندې یارول او نه یارول برابر دي نو ایمان نه راوړي تاریخ په دې باندې گواه دی چې د قران کریم د نازلې دلو په وخت کې هم ډیر کسانو چې هغه انکار کړو او د انکار نرستو ایمان راوړو دا چې ډیر صحابه چې دا اول نه منل نه و انکار کړو او بیا رسوی ایمان راوړو نو دا څنګه وای چې انکار کړو نو هغه ایمان نه راوړي معلومه شو د دین خاص قسم کافران مراد دي او خاص قسم کفر تینا مراد دی کفر انکار کولو ته وایي نو یو انکار د ناپوهۍ د وجې نه دویم انکاری د منافقت انکاری او درې منکاری د زد او د عناد انکار او سلورم د جهادي دې ځای کې د انکار نه مراد هغه انکار دی د ضد او د عینات چې په مسله باندې خو پوي شوی او پس د پوی نه ارزان نه ناپوی جوړ کی وای نه منم نو د دینه غلیډران د کفر مراد دي چې هغه ته مسله خمالومه شوی و او پس د معلومېدلو نه وې نه منو ناغی کې زد راغې او اناد راغې نو چې زد او اناد پکې راغې نو اوس په غي باندې غټه ور سره ده د ګنګوټ په شان دی ور سره ده غټه ده نو اوس غټه ده نو کته ور سره هر څومره بیان کوي نو په هغه باندې اثر نه کوي او هغه ایمان نراوړي ځکه دا غز د وینا دی په خبره خو پوه شوی دی خو امنینا القد یدن فی کافرن نو کافر تیرې ته وای زمیدار ته هم قران کې کفار ویلي دي په دې معنی باندې چې هغه تخمونه بزمګه کې پټي تخم زمګه کې پټي نو ځکه ورته کفار ویلي دي نو دې ځای مطلب کفرو دا دی چې ستر الحق عنادن چې هغه د زده او د عناد د وجه نه حق پټ کو د زده او د عناد د وجه نه حق پټ کو د قران کریم نه اوس فائدہ نه علی ځکه زدی او عنادی چې ده نو د قران نه فائدہ نشي اغستلې د قران کریم نه وفایدا انابت والالی هدل للمتقین هدایت او لار هغه چاته کوي چې هغه د زده او د عناد نه ځان بچ کړي نو کفرو چې کلک شو په کفر باندې نه دا کلا کېدل او دا زد او عناد کول دای د ټولو بدرنګو چاړوا نو بس نوري پلیتای ولا نه ذکر کی ګنی کافر خود پلیتو ډیره دی ډیران دی ډیران بلا پلیتای دی پکې خود ټولو پلیتو سر یې دادې چې زد او عناد دا یو پلیتی ولا ذکر کړه او نور پلیتی ولا نه ذکر کړي او بل دا چې ور سره سوا اون علیهم اوس چې زده وینا دراغي نو بس د ټس نه مسکیږي نه بیان کوا بس غوړ مانګې دی او به به تیریږي ځان سره یې اشاره نه نو سواء علیهم دا د زدو داینا د غاثر شو زدی او عنادی هغه فائدہ نه علی د مسلمان لوی نه خدا دا چې دیو د قران نه فائدہ اخلي دا چې قران مجید د دې مضمون نه ډک دی چې مسلمان د قران نه فائدہ اخلي په دې کې انقلاب راځي د ځان کې بدلون راولي او هر چې کافر زدی له زدی نو زدی کافر هغه باندې قران کریم اثر نه کوي بلکې کله کله پی ریاکشنو کوي الټا سر پیو کی خدای ته نه فائدہ نه علی لکه قران کریم دا حالت د دې ذکر کوي سورته لقمان کې وایي یوشتمه سپارا سورت لقمان اتخذها حزوا جوړ کی داغه نا کپو نو دا د کافر د لوی بدرنګی دا نو د قران نه فائدہ نه اغستل دا د کافر صفت ته چې درس کیږي واز کیږي د قران او بیان د قران کیږي او د ټس نه نماز کیږي ټول مری واوري او وخت بار کې کوګ لرګي وي نو دا د کافر صفت ته نو مسلمان شاهزاده له بکار وی چې دا صفت د ځان نه وباسي پکار ده چې قران کریم بیانېږي او مون قران کریم کې مسله اورو نو چې باغې باندې مونږ د عمل کولو کوشش کوو یو عمل داسې ویل شو چې هغه خنو نو په کار دا چې موږ د ځان نه وباسو یو عمل داسې ویل شو چې هغه د ثواب نو په کار دا چې هغه د حاصلولو موږ کوشش کوو دا د قران والو نه خدا چې د قران کریم سره به په دې کې انقلاب راځي د سواء نرستو چې کم ځای کې حمزه راشي نو دې ته حمزه د تسویه وي د سواء نرستو چې حمزه راشي ا نو دا حمزه د برابر والی وي یعنی دا ځای کې مطلب دای چې دا دواړه کار په هغه برابر دي که بیان اوشي نو هم فائدہ نالي او کو نشي نو هم فائدہ نالي بغیر د بیان نه هم لا یؤمنون هغه خبرداري د خطرې نه خبرولو ته وایي انذار را روان وخت کې یو خطر وي او دا غي خطرې نه خبرداري ته انذار وي قران کریم حقایق دي دلایل دي قران کریم یو فلسفه لري قران کریم احکامات وی کلی کلی دلائل پیش کړي ورسره نتایج هم پیش کړي نتایج هم پیش کړي څنګه چې د مرچکی او اثر دی دارنګي د دا جمال کوټي او څه دی اثر دی چې هغه مسهله دا اسهال راولي جاړ په سړی لګي نو دا شانتي د غبینوم یو څه دی اثر دی او خوګواله دی طاقت ور کوي سینه صفا کوي نو دغه شانتي قران کریم کې مزنه کارونه داسې دي چې داغه اثر چې سوکیو کینو قران خبري چې دې اثر ګوره مزیدار نه دی او ځنه داسې دي چې هغه وشي نو دا غي اثر مزیداری نو چې کوم وشي اثر مزیداری نو هغه ته تبشیر وای خوشحالي وته وای او چې کوم داسي چې هغه وشي او دا غي اثر مزیدار نیوي نو هغه ته انذار او یره وای انذار او یره وای نو چې کوم زديان او عنادیانی نو هغه سره انذار مناسب دی هغه سره يرول دا غي دا غبد عمل د نتیجې نه خبرول مناسب دي ګینه د نبی علیہ السلام کار دواړو اومه يرول کارو اومه خوشاله ول کارو خو چې یو سړی د دې او عنادي دی هغه کې د خوشاله ځای کم نه او اولنی بیانونه دي دا د قران ابتدا ده اولنی بیانونه دي چې اولنې بیان دی نو مخامخ چې کمندونو لا تاسو منلې دي چې هغه له خوشحالي ورکړي شي خو هغه د خپل عمل د بد عمل له خطرې نه خبرول پکار دي د بد عمل له خطرې نه خبرول پکار دي نو د دې وجنه انذار وي اوس دا غي سزا ذکر کړي دا غي سزا وي نو سزاګانې دو دي یو دنیا کې سزا او دویم آخرت کې چې کله د حق سره او د حق پرست سره زد کو او عناد کو زدی کو او عناد کو ناغ خپل اندامونه زړو غوګونه سترګي هغه د حق د حاصلولو لپاره نه استعمالول د حق د لپاره نه استعمالول نو چې هر کله داغي د وجن زد کو عناد کو او هغه اندامونه چې کم کار لا الله پیدا کړیو نو په هغه کار کې نه استعمالول نو خود به خود پاغي باندې زنګ راغی نو پاغي باندې باندې راغی او هغه بند شو نو چې کم کار لا پیداو پاغي کې نه استعمالې دل نو د اغي نه چې کم دنو بند شو کنور څه کې استعماليږي نو ځان له استعماليږي دي کنه خو چې کم لا پیداو او کم کار الله رب العزت ورته حواله کړو نو هغه ته نو اوس نشي اغستلې باندې سپراغي نو دا په الله یو قهر شو چې اوس به سترګې زړه غوګونه دا به د الله د پاره نه استعماليږي دا یو سزا شو مهر جباریت تاپه په ولګې دلا بدبختی پر رااله ازلی بدبخت شو د ست د وجنا د زد او د عینات د وجنا ختم الله علی قلوبهم باندې دراو تعالی رب العزت پزړونو د دی باندې احسان په ځای باندې هم دا درې د علم لارې دي یو عقل له زړه چې لاغي په وجه باندې انسان د ټولو زناورو نه جدا دی نورو کې دا نشته او په انسان کې شته د زړه اصل سبب د علم او د پویا کولو ځان د پویا کولو اصل سیس خو عقل له خو عقل لارې په کار دي عقل نه چې کمدنو اسباب او ذرایع په کار دي نو دوه سيزونه داسې دي چې هغه د عقل لډیر کار ور کوي یو وګونه دي او بل سترګې دي په وګونو سړی سواوري نو سوچ پیو کی چې دا خبره څنګه شوه پسترګو باندې وویني چې دا څه کیږي او سره روان دي او څه وشو نو دا دوه د زړه لارې دي سترګې او غوګونه دا د زړه لارې دي په دې باندې علم حاصلېږي زړه ته خبره ورشي هغه بیا سوچو کی دا وګونه او سترګي دا نور زناورو مو خواږی کې د علم استعداد نشته دی هغه علم نشي حاصلولای ځکه دا هغه عقل نشته دی هر چې د وینې د پارسل کولو زړه دی نه دا هغه شته خاص د کساب ته خلق نه وي ډېر په کې علما چې وروي بوی تیر لراځي نو زړه خو دا هغه یوم شته پمپینګ دی ویني چې کوي چې کوم د ویني هغه زړه چې دی هغه وینه جوړي پارسل کوي نو دا زړه چې دی نو دا د نور څیزونو هم شته دی خو زړه کې یو قوت ته د عقل دی باندې انسان ممتاز دی دا د بل چا نشته دی د دې وجه نه نور سيزونه علم نشي حاصلولای او دا دوی چې دي دا انسان چې دی نو د علم حاصلول شي او په خبره باندې پوهېدل شي الله رب العزت دا درې واړه یو ځای ذکر کړي سورۃ النحل کې الله رب العزت وایي سوار لسمه سی بارا سورۃ النحل آیت نمبر 78 آتا ویایم دا درې الله رب العزت د دې لپاره ورکړل چې الله په او پیجنې قدر وکي دا الله نعمتونه په او پیجنې چې د دې درو نه فائدہ و نه غستلا نو سورته اعراف سره وګورئ بیا درې واړه او ځای ذکر کړي صرف یو څو نمونه خیم د حق د پیجنګلو کار دینا الله تعالی ورکړو لعلکم اوی مونږ وای مونږ له ګمنډو او دي لعلکم تشکرون الله رب العزت دې له پیدا کړیو دې له ورکړو د اندامونه لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو قدر وکړئ او ما په پیژنئ د دې اندامونو شکریا دا وا چې الله طرف ته پلار شي چې دا کار په اونکو نو د د پسترګه کې د د په غوږ کې او د د په زړه کې او د خر په زړه او په غوږ کې هیڅ فرق پاتې نشو نو اولائک کل انعام په نو شو پیګنه اوسم اولائک کل انعام بل هم اضل ځکه بیا خو د د چې صرف د دنیاوی فائدو د پاره شو نو خر غوم د دنیا د څه د پاره الله نشو صرف د چا شو د دنیا شو نو صرف د دنیا له غوي غني غوي واخه نه ویني پس چې وتاین پس کیږي کنه پس کیږي پس کیږي ګډا او بيزا څو چې فی تا ګډبو ته وینا اپ پای پویږي خبر اوري ویني ځان لا چې دا شی د خوراک ته دانه د خوراک پیجنی ایله چا سبق نه ویل ورته چې ورته ویلي چې علی په نار خورا او به باز مخورا هغه ته چا دا نه ویلي او هغه پیژنې چې دا پارمای به کیانه دا ملکای به کیانه دا بلکې د خوړو دا پارمای د خونه د خوړو انو پوری پویږي په غیبان دي نو کله دغه د پاره استعمالولي ناغه خرو خرو غوانم استعمالي نو اولایک کل ورتیر په دې شو چې هغه سره حساب کتاب نشته د سره څه دی حساب کتاب د سره حساب کتاب دی نو دا دریونه فائدہ وانه غستلا نو زکه په فتو لګیدل د کل انام شلاسی بابا وای یو ځای کې کنه برای دیدن حق چشم آمد حق لیدو لالا سترګې را لګلې دي او برای شنیدن حق ته د گوش است اگر حق را ندیدی و نشنوی دی که حق دی نولی دو ندی واوری دو نو سر خر مر تو را بالای دوش است بیا دی اوگو دا پاسا چه کم سر دی کنا نو دا بیا د پلان کی خان نه دا د خر سر دی قرآنی خبر دا اولائک کل قیامت کی بدلی دری وندام مبارک تپوس کیږي یو بن اسرائیل یو آیات وګورئ سورته بن اسرائیل آیت نمبر 36 شپږ دیرشم د دریو بار کې وسوم کیږي نو چې خود چې کله ته نه फायदा و نه غستا او زدي شو سو شو عنادي شو نو ټاپه کیم درې واړې او ځای کړ ختم الله والا اوس یو سړی دا خبره کوي چې الله په مهر لګاو نو بیا د دنه ګیله سره شو دا په الله لګاو زما په دې وضاحت څه پوه نشو پولیسی الله په مهر لګاو وګونه ولا بند کړ زړی ولا بند کو او سترګي ولا بند کړ نو بیا د دنه ګیله شوا نو چې مرتکه خوري نو خپل باندې ترقیږي اوستا په خپل اختیار مرتکه را واغستو او خپل ته وکاو نو اوستا لدا اختیار دی چې مرتکه را اخلمه چې راوانه غستو نو بیا ته چک مو وها چې چک تی وو نو غاخونو د لاندې کومه چکای په مکینه وها نو چې بیا دې په چاکان کې نه ولا اوس ته جبه تویل شي چې مترخیګه مترخیګه اوس پاکستان اختیار شته نه وي چې الله رب العزت ته توی مکو د حق پرس خلاف مکو د حق پرس شک مکوا نو تا شک تکو شروع کو نو چې شک دې شروع کو نو په شک نه را واپس را واپس نه نه را واپس کېږي نو گمراهی را لنو نو بیا له توم وی واپس شا واپس شا مکوا مکوا وایز نصیحت کو مکوا نو تا پر سره مشتو غریبان شنو چې جګړه دې شروع کړې او زه د وینا دې شروع کړو اوس په کې څه اختیار نشته اوس په داخلو خود په خود بنديږي په دې پوه نه شوي که نه لکه څنګه چې د مرچکی په سي تریخواله د الله قانون دی چې پیدا کیږي نو د بد عمل باندې کلکېدو سره او ضد او عناد سره زړه تورېدل دا لازمی نتیجه ده دا پسې الله پیدا کینو خبره پوه نه شوې لکه یو سړی دی سټیپاره در روان دي سره د روجې نه نو د سټیپا نیر ته چې کم دنو لا نو چې ته لامبو ول نه ورته تا ته لکه مکوا مزه دا کار مکوا ا پرې دا سړی لا چل تلا لنګ یو تا ته مکوا د خدای باندې مکوا نه وې پرې دا ګوروا تا بیا د ته وې خدای باندې لوټه راواله په لوټه سکه ولا کوزیګه وته ما او کو کوزیږي نو د موګي سره پړې تړلې شوی دن دا پړې سکا ونی ونو کوشه نه وې پرېدا وی به پونه ته کوشو تا ته مکا ورور مکا وګوره دا وګډونګای دی پرېدا سړیا نو بلې ته شو کوشو مکا والکا تر دغه ځای پورې دله چانس ته چې واپس راشي ګران شي شته کنه ها چې اوس وبد پوز نه بار شوي پوز نه څه شوي بار شوي نو اوس په بار کېدل او سر کته کېدل دا د په اختیار کې کدی وایا نو تبه سوای چې په لا غاړه وته کم کس لګیا دی وته وی چې مکه وا مکه و دډوب کو ها د ځان په خپل ډوب کړل ځان په خپل ډوب کړل نو دک شانتي دا چې کم دنو د الله رب دبر عمل یو سوي نتیجه وی از مکافاتی عمل غافل مشو دا عمل د نتیجو نه مغافل کیږي غندم ز غندم رویت جوزی جو د غنمونه چې وی کرے نو غنم بری بی او چې وربشي وکرین وربشي باندې نو چې خو کای نو نتیجه به خرازي او چې بد کای نو نتیجه به هغه مخکینو خو کول نو نتیجه را لاله هدا علا او د رستانو بد کول نو نتیجه را لاله چې ختم الله دا خو د خپل عمل نتیجه ده خو نسبت الله ته شوی دی خلقن په پیدا کړی چا دی الله دی نو نسبت کیږي الله ته ختم الله علی قلوبهم دا بندیز دی یعنی دا شی بنده دې ته حق تورسیږي چې زړه تور شي دیتا قران کریم کې مړ زړه وای احادیثو کې مړ زړه وته وای یعنی د زړه وسو شو مړ شو د دین باره کې څه شو مړ شو اوس په دمانه واز نصیحت اثر دنیا له خچم تو دی خپویږي په دنیا باندې دنیا خوینی دنیا کارونه خاوري خود دین باره کې به باندې څه شو راغې اوس په چې کمنو دینی خبره اثر نه کوي دا باندې د بد عمل نتیجه ده چې سړی توبه نه وباسي او بد عمل کوي کوي کوي او کلک شي به نو دا بیا رضی خپل سره نتیجه شو دې ته کله قران کریم مهر وای کله ورته طبع وای کله ورته زم وای کله ورته زړه تورې دل وای کله ورته زړه سختې دل وای قصد قلوبهم کله ورته زړه مړ کې دل وای دا مختلف ټکي دي د قران کریم کله ورته بن وای دا ورته وای خدا د بنده د خپل عمل سوي نتیجه په یوه کمپیوټر کې نه نه کوي استاد چې وته وای پلان کوي چې کمندونو علاقه کور کول غوړ دی ټولو لپاره څنګه طریقې سره وکاو کوشو کوشو دا بای پلان کې وته چې پلان کې دغه په کې دا یاران دي دغه په کې دا یاران په یو سات کې ودا کړی په دې ته وی چې باید د قران کریم درس ته دا په ست طریقې سره نه راځي په دې زمنګ مازغه کار نه کوي مازغه زمنګ ماسته شي وی دي دا غلې اوس کار نه کوي دنیا له خطیز دی خبلا دا خو دین له چې کمندنو استعدادات واغستل شو دا د نوې دا د الله سزا ده د دینه د بنده ویریږي چې هرڅه ته دې حد ته ورسیږي هر بنده له خپل عمل نه توبه استل پکار دي د بد عمل نه ولا توبه استل پکار دي اسنه چې دې ذاتي حد ته ورسیږي چې بیا چې کمندنو دی وای چې زه کومه خو کیږي دنه ختم الله علی قلوبهم ولهم عذاب عظیم او دی لدې چې کمنو عذاب لوی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر اوس دې ځای نه درې مډل شروع کړي درې مډل ذکر کړي چې هغه د ظالمین گمراه د شریعت په اصطلاح کې هغه ته منافقان وایي دا منافق ته کې پاربای کې د قران مجید د نازلې دلو نه مخ کې استعمالې دو خو چې څه کې قران استعمال کړي نو په دې کې نه استعمالې دو لکه یو کجوره وا ظاهر به خپل او دنه نه ببوسوا نو عرب به هاذا تمر منافق ډیر منافق کجوره ده پاس یو شان دي دا دنه بل شان دي دا داسي دا خادمای چی دا خوشک علاقی چی نو دې کې یو شی خادمای وته وي خادمای داغي خکار خلق کوي تیل چې کمدنو کوپو و غیره ولا خلق استعمالی کار کوي چې کیمانی نیوی ځان لا دا خادمای یو سړی ته چې کمدنو ولاړی دغه شانته سره بارا کړی نو خکاری وای چې دې سوړه کېدا نو دا چې کم دنو چې ښکاری ورپسې ورمنډه کی نو دا په هغه سوري په کته لاړې شي نو ښکاری هغه ځای کې خو شاکی کینی چې دا به اوس که خیر سکیږي راوزی او زبه چې کم دنو دیتا دام دام بو تلټ کم نو په دې بار راوزی نو به نیوما هغه ځان له یو ایمرجنسي سوړه جوړ کړی بلا نو په هغه ایمرجنسي سوله باندې هغه وتلی کاری دلته کې ناشتي هغه په بل سوله څه شوی وتلی دغه ایمرجنسي سوله ته په عربی کې نافقه وایي دا ایمرجنسي سوراخ چې دی دا ځان د دفاع لپاره چې جوړ کړی دا نو دغه ته په عربی کې نافقه وایي اذ یخرج الیربوع من نافقائه چې کله خادمای هغه د هغه خپل سړو نه راوځي نو دغه باندې د عربی کې استعمالې دو خدا ډلې ته یو خاص قسم خلکو ته چې د لاس په ځای باندې نستونه ور کوي جی حضوری ډله چې ظاهر یو شانتی وي باطن بل شانتی وي دی ډلو ته عربیانو نو استعمال کړي دی خاص قسم خلقو ته عربو نو استعمال کړي دا د قران امتیاز دی چې دی خاص قسم خلقو ته دا نوم کې خود منافقت او منافق هغه چاته وي چې په زړه کې انکار وي او په خله باندې څه کمندونو وایي زې مانم دا د منافق د عقیدی د منافق هغه منافق چې کافری هغه دا مطلب دی دا تعریف ته چې په زړه باندې نه مني او په خلی وایي چې منمه دا د عقیدی منافق دی دا کافر دی دی مسلمان نه دی ځان باندې سرمن د مسلمانان واچولې ده او د دن نه دن نه کافر دی دا چې نبی علیہ دا په مکه مکرمه کې نو مکه کې دانو مکه کې شنه جټ خلکو امیان چې دي کنه په دې کې یو خوبي خدا هغه دا ده چې یا به چې کم دنو سم منی او یا به سم سکی انکار کوي بس نو مکه کې عوامو ناوامو امیانو خلقو کې دا دا چې بس یا خپ نر منل او یا په نر نه منل مدینه منوره ته چې نبی عليه السلام هجرت وکړو نو ان تلو کون ته کې ایجوکیټډ خلکو تعلیمي یافته خلکو ولتا د تعلیم یافته خلکو په هر یو کار کې مهارتي نو دوی ورته سیاست وایي نو دې دوکو کې دړاکو کې هم د دې سره پوره طریقې سره چل ول ورزي سبقانی ویلی وی او ډیر کتابونه کتلی نو دې له چل ورزي نو مدینه منوره کې دغه خلکو مولانو پکې پیرانو پکې توراتیان انجیلیان اهل کتابو دا غي سره پاتې شوی خلک سیاسی لیډران اب کیو نبی اسلام چې مدینه تلال نو هغه ورځ شپې داسې وي چې د مدینه والا وی مونږ ځان له یو بادشاہ مقررو چې مونږ په ټول راجم یو او زمونږه فیصله کوي داسې یو سړی مونږ لا پکار دی د دې د دواړو قبيله وی یو اوس او بل خزرجو د دې اتفاق په یو سړی راتو چې دا غنوم عبد الله عبد الله ابن ابي ابن سلول د سلول زوی سلول د مور نومو د سلول زوی او عبد الله نو په دې اتفاق راته او قریب وا چې د د تاج پوشي شوی وي بس د د تاج پوسای انتظامات شروع وو تاج پوسای باندې پويږي د حلف اوټاولو راځي شپې وي بس اوس تم پوه چې بس حلف چې کمندونو اوټاو کی او حلف اوچت کی د وزارت د غرض شپې وي چې درځي چې نبی عليه الصلاه والسلام هجرت کو مدینه منوره ته ورسید بعد چې مدینه منوره ته ورسید نبی علیہ الصلات والسلام نو انک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب بیا خو د نبی علیہ الصلات والسلام مثال د نورو چې نور راوخیږي نو ستوري بیا کارو نو بیا د چا څه کارو چې د سلولې زوی ته واخه واچي او هغه ته چې کمندونو تاج په سر کې آ خبره ډیره رستو پاتې شو د سلولې زوی زړه کې وخوړه چې زما هغه تاج پوشي په څه خراب شو دا زما دا ټول گیم په څه خراب شو دا د دې سړي د راتلو د وجه نه خراب شو خو سیاسي وو چل ولا ورته وې دا ټول خلک د په اعتماد کې رستی دي نو کزه بر سریان د خلاف حکم نو زب بدنام شم او فائدہ با بدنام بشم فائدہ به ونه کی نو یو چل شروع کو چې ظاهر کې به نبی علیہ السلام ته وی بالکل جی ولټه به چې کمندونو په جمعات کې خبرو مکړه نبی علیہ السلام به چې کله راغی جمعات ته خلکو ته به غلی شي زمنګ میلمره زمنګ رور دی خبره ته وکړي دې څه خبره کوي هغه منه و ان یقولوا تسمع لقولهم تب وای چې خبرې کوي د څه خوږی خوږی خبرې به وکړي دا زمونږ مشر دی دا زمونږ قائد دی مونږ بر د خبره منو شابه ټول ورته چې کمندونو غوږ کړي او دیوال ته به ډډه ولا ګولا کانهم خوشوب مسندا دیوال ته بکینا په خپل بوم دیوال ته ناستو خبره به خلکو ته کوله داسې چاپلوسی شروع کړه منز منز کې به د نبی علی السلام په وهلې کافر سره به راز باز کو هغه به پراته زول هغه ته به موږ د سره یو ظالمانو لک قدم کوچت کوي کنه یو طرف ته یو کار کو او بل طرف ته بل کار کو چې دا د اسلام پجامه کې بای زره توجه چې د اسلام پجامه کې اسلام لخپی وهل شروع کړل نو هغه له نوم کې خود منافقو زما خبرو په ونه شو نه اوس دا پیجندل خو ګران کارو چې جامع د څه ده د اسلام نه انو مونږ خو شر او ظاهر ګوري مونږ خو په پټو باندې پويګو نه دا خو د پټ د زړه چیز دی او چې دې طرف ته وګورې نو نقصان انتهایی زیات دی دور نقصان د کافر نشته چې څومره نقصان نه چاره نه منافق دی کو گزار ولا ورګي شیخ ته د پنځپیر وی مد ذله العالی وی عجیب کاری که غزار ولا ورکای وی و چې وی غریبه ګړای والا اکه نو ورکای نو فصل تبا کوي کنه ورکای نو سکی فصل تبا کوي نو دا د منافق کار دی که غزار ورکای نو خلک کوئی مسلمانانو پسې شوي دي مسلمانانو باندې راي کړي او کنه ورکړي نو دین تبا کوي نو اوس به پیژنې څنګه ځان به نه څنګه بچکای نو قران کریم داغه بیان لک په تفصیل سره کوي داغه بیان لک په دو باندې کوي لسته پلیتا یې بیانې ظاهری چې ته و پیژنې چې داسې داسې کار کوي نو دا به منافقي چې داسې داسې کار کوي نو دا وسوي منافق چې کم دنو خلق پار چا باندې نه دوک کیږي پچا دوک کیږي چې شکل د مصلح او کار د مفسد کوي چې شکل چې کم دنو هغه د چای د مصلح او کار د فسادي کوي نو دغه باندې خلق دوک کیږي نو دا غي بیان لک پوک دو باندې کوي وامن الناس من یقول آمنا بالله صحیح ده کنه چې د قاعده موافق چې څوک در باندې اعتراض نکړي وبال یوم الاخر فورز د اخرت دا معنی د ترکیب اضافي ده او دا ترکیب توصیفي ده نو وبال یوم الاخر او فرض رستنای باندې دوی آمنا بالله من ایمان راوړل په الله باندې وبال یوم الاخر او فرض رستنای باندې د منافق دا داوا کوم صحیح نه ده نو قران پر څنګه کې ده خو یقینیم څه نه ده ایماندار نه ده ځکه توحید او آخرت باندې تش باندې خپلې په دیني ایماندار کیږي پیغمبر دی پیغمبران دی آخرت دی فرشتي دي دا ټول به منل غواړي اصل کې مسله دا و چې په دې دوه مسلو کې جنگ وو دا دوه جنگي مسلې وي یو د توحید مسله او بل آخرت مسله چې دا دوه چاو منل دا نور به په خپل منی دا یو اول له بلی آخر دی دا من بټول منی نو گویا کې چې منافق دا وي چې پس ایمان ضروری ده نو ما غټول منل دي نو الله وی دروغ یو ما هم دي یقول د د جبه د سره وي یقول په جبه وي وما هم بمؤمنین نه د دې ایمان راوړونکي د زړه نه ایمان موږ مخکې ویلو دا د زړه سیز دی دا د خلی سیز نه دی نو دې ته په خلی وای چې ایمان ایمان خدای زړه تلا کوس شوی نو چې ایمان زړه ته کوز شي نو الاغه ایمانی بخاری امام بخاری رحمه الله د عمر ابن عبد العزيز قول ذکر کړي چې الايمان شيء وقر في القلوب وصدقته الاعمال ایمان چې ده نو شيء وقر في القلوب دا داسې اوسیز ده چې په زړه کې دروند ده وصدقته الاعمال او ظاهری اعمال د دې رښتینواله کوي تصدیق چې کمنو ظاهری اعمال کوي نو د یې په خلی باندې ایمان داوا کوي زړه کې ایمان نشته نو دا اوس مونږ په دې پوېګو نه ځکه چې ایمان د زړه شه د خلی نه دی نو او ظاهری علامات یخادعون الله والذین آمنوا دوکې ته ویل کیږي دلته د دوکې څه مطلب دی دلته د دوکې مطلب دا دی چې د دین په کار باندې دنیا لټول دا دوکه ده د دین په کار باندې دنیا لټول په دینی کار باندې دنیا غختل دا دوکا دا منافق صرف د خلی خبره کوي چې موږ ایمان راوړی دی دا د خلی دا ایمانی ذریعہ کړی دا دیلا چې زه د مسلمانانو نه بچ شم چې څوک می وجنی نه او چې غنیمت کله راشي نو ما ته به غنیمت څه شي ملاوي شي نو د دې دنیا د حصول لپاره یو جال جوړ کړی دی لکه د خادمای د سوري خادمای د چا د سوري نو دک شانتی منافق هم دا کوي نو دا د ټګی ده چې د په دنیا باندې په دین باندې سب غواړي دنیا غواړي نو الله سره ټګی کوي او مسلمانانو سره نو الله سره ټګی کیږي الله سره خو ټګي نه کیږي نو مطلب د د په خیال کنه یو ټګي کولی او یو ټګلی یو دوکه کولی او بل دوکه کیدلی نو منافق خو دوکه کوي نو الله خو دوکه کیږي نو منافق بیمانه خو کوي کنه په خپل خیال خو لګیا نه هر چې الله دې نو الله دوکه کیږي او دویم د پیغمبر علی السلام سره دوکه کوي د پیغمبر سره دوکه کول دا د چا سره دوکه کول دي الله سره پیغمبر له تکلیف ور کول چا لري الله لري دی وجنای الله رب العزت خپل نوم ذکر کړه پیغمبر په ځای باندې زګه د خیال دار چې ګنې ما ما داول ایمان وکړه په خلمی ایمان ایمانوي نو ما د دنیا فائدې حاصل شوې د دنیا فائدې څه شوې حاصل شوې نو د خیال دار برې تاو کی چې وو شمړه سیدوا په لم يرغب کې مې رسول دی لم يرغب کې مسلمان نه رسول ده ځان څه کو ورسو چې قیامت شي نو الته یشته بشتا دا خودش په دنیا خلاص نه ده کدا په دنیا خلاص وي د سیاست دا دوکه وسعي وا دا خو په دنیا باندې خلاصه نه دا عام په آخرت ته نو آخرت کې د د عمل اس قدر نشته او نه عمل شته هغه نه کمال ختم هغه نشته وما يخدعون الا انفسهم دې دو کې نور کې مگر خپل ځان نولا فما یشرون او دې چې کمندونو پویږي نه چې دا دوکه د کامیابی ذریعہ نه ګرځي شعور باندې پونه شي فما یشرون او دې نه پویږي چې دا دوکه چې دا نو دا کامیابی ذریعہ نه ګرځي چې ګینه د دې د وجه نه وا چې کمندونو سره کامیاب شي په دوکه کې کامیابی نشته دوم روم دې نه پویږي شعور اغي چې سړی په سترګو ویني په غوګونو باندې اغه علم چې په ظاهري حواسو باندې وي په ظاهري حواسو دا د خرومي دا د خرومي مطلب کده د ظاهري حواسو کار کول نه دوم دا دوکه کړي که ظاهری حواس وی کار کوله نو دوم هم دا دوکنه وکړي خو د دا ظاهری حواس هم لکه د خر کار وما یشورون د خرون هم لاندې په دې کې وما یشورون او دې پویږي نه کم ګوي با